د سورت تور مخکې سورت زاریات سره سورت زاریات کې اثبات د قیامت ذکر شو انما توعدون لصادق وان الدين لواقع سرا نو اوس سورته تور کې اثبات د قیامت ذکر کیږي به طور ترقی عما سبقا پایت نمبر 7 کې وو فرمایي ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع دارنګي دویم ربط لیکن هغه بشارت اجمالی وو اوس په دې صورت کې بشارت للمتقین ذکر کیږي تفصیلی ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم ربهم دعوه د صورت هم دکی دا اثبات د قیامت علی سبیل الترقی عما سبق او دارن کې په اخر کې بیان د توحید بوشي خلاصه د صورت دا صورت منقسم دی مشتمل دی په دوو ابواب باندې اول باب د دې ځای نه شروع کیږي تر اخر د سورته پورې په دې کې ابتداءا تسلی لپار د پیغمبر علی صلوات و سلام او لز زجرونه ذکر کیږي لپار ذکر کی او دا ام پدې کې و کتاب مستور اور شاهد دې هغه کتاب مستورن لیکل شوی فی رق منشور پاغه پانو کې فی رقن پاغه پانو کې منشور چې خوري وری دي تور سته ویل کیږي علما ذکر کوي تور هر هغه غر ته ویل کیږي چې هغه شین وي پاغي باندې بوټي وي هغه فائدہ من رویا اور دین مراد و تورنا او پدی کوه تور باندې الله رب العزت حضرت موسی علیہ الصلات والسلام ته کتاب تورات مور کړو او دارن کې په دغه کوی تور باندې هغه عذاب راغلی او د بنی اسرائیل او بی ادب باندې د بنی اسرائیل هغه بی ادب چې د بی ادبی مطالبه کړي وا ارن الله جهرتن شاهد دی مخکې راځي جواب قسم ان عذاب ربک لواقع چې بشکا عذاب درستا هغه واقع کیدونکې دی یا تور نه مراد هغه کوئی تور باندې چې الله رب العزت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کتاب تورات ور کړو وکتاب مستور اور شاهد دی هغه کتاب مستور لیکل شوی فی رق منشور پاغه پانو خورو ورو کې چې د دینه مراد هغه تورات دی او په دغه تورات کې د اقوام ماضیو هغه هلاکتونو تذکرہ ذکر شوی و اقوام ماضیو د هلاکت تذکرہ ذکر شوی و نو شاهد دی هغه تورات چې د اقوام ماضیو په هلاکت باندې نو هغه هلاکت د اقوام ماضیو دا شاهد دی د دې خبرې چې ان عذاب ربک لواقع والبیت المعمور اور شاهد دې هغه کور آباد کړي شوی اوس علما ذکر کوي چې بیت معمور د دین سم مراد دي پدې کې دوه اقوال علما ذکر کوي یو د بیت معمور نه دا بیت الله شریف مراد دی او دا بیت الله شریف هغه مخکې زمانه کې د ابرها په لخر باندې په خوا د بیت الله کې الله رب العزت په دوی عذاب راوسته وو چې هغه بی ادب د بیت الله وو نو څه مانبو کې والبیت المعمور اور شاهد دیم هغه کور آباد کړي شوی پس پاغ عذاب د بی ادب د بیت الله باندې ان عذاب ربک لواقع دویم علما ذکر کوي چې بیت معمور هغه مراد هغه کور دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث معراج کې چې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بره سفر باندې تللی وو او حالته د بیت الله شریف په سمت کې یو کور وو چې فرشتو دا غینه سکه طوافونه کوله او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو ځل یو فرشته طواف وکړو قیامت به قائم شي خو هغه بیا نمبر ناراضي دومره ډیر د الله مخلوق دی نو هغه بیت معمور اور هغه فرشته د بیت معمور نه سکه طوافونه کوي اور مؤمنینو د پاره هغه د بخشش هغه دعاګانې غواړي والسقف المرفوع اور شاهد دې هغه چت اوچت کړي شوی اوچت کړي شوی او د دین مراد اسمان دی لکه دغه اسمان نه د الله رب العزت هغه عذابونه راځي پچا باندې هغه منکرینو باندې او د الله نافرمانانو باندې لکه سورته نو وثق فی المرفوع او شاهد دې هغه چت اوچت کړي شوی والبحر المهجور او شاهد دې هغه دریاب المهجور چې بل کړي شوی دی هغه بل کړي شوی د اورنا لکه حدیث مبارک کې مرادي چې قرب قیامت کې به دا دریابونو ته داسې اور ولګي او د دینه به اورونه اوچتیږي اور مسجور علما غړي معنی ذکر کوي مسجور په معنی د اوچم راضی مسجور په معنی د ډکم راضی لیکن حضرت شیخ نور الله مرکزو به فرمایل چې دلته دا معنی صحیح ده چې مسجور په معنی د اور بل کړي شي فویل یومئذ للمکذبین پس هلاکت دې په دغه راز للمکذبین لپاره دا تکذیب کوونکو دا حق هغه حق تکذیب کوي د پیغمبر د رسالت تکذیب کوي د قران تکذیب کوي هغه رز چې د ککړې شي بدوي یدعونا د کب کړې شي الا نار جهنم اور د جهنم ته دعن دکی دکی پدیکو دیکو سره وچره جلو مقدر یقالو نو او ویل شي وتا فصبرو پس صبر کوي او لا تصبرو یا صبر نه کوي کې صبر کوي او کې نه سواء علیکم دا پتا سو باندې برابر دي انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدله بدر کړی شي تاسو ته ما کنتم تعملون د هغه اعمالو چې تاسو یې کوي تاسو چې کم اعمال کوي دغه بدله به تاسو ترا کړی شي دې دې پوره هغه تخفیف لپاره د منکرینو د باس بعد الموت چې رز د قیامت نه انکار کوي د باز بعد الموت نه انکار کوي ان المتقین فی جنات و نعیم او د دې دینه بشارت للمتقین ذکر کیږي حضرت شیخ نور الله مرکزو به فرمایله چې دلته نه سلسله د تنعیم یو ناشنا طریقې سره ذکر کیږي سلسله د تنعیم یو ناشنا طریقې سره ذکر کیږي اوس ته وښه دارن کې متقیانو تبو ویل شي کلو واشربو خری او سکی تاسو هنی ان خوشاله سلام حضرت شیخ نور الله مرکزه به مان کولا کلو خری تاسو واشربو او سکی تاسو هنی ان مزیدار هضمدار داسې سيزونه چې ازميږي بدیا او دې ته بعد شیخ وی چې دا تنعیم ناشنا طریقه څنګه ځکه چې کور نی او کې هر څه وی هم سکون نه وی یک دې به چرتا لذت به نه کم دې کې حاصلې نو اول دا کور ذکر وکړه ان المتقین فی جنات و نعیم کور وی خو چې خوراک سکاک نی هم سکون نه ویا هغه د پر انسان رضا شپه یو کړی وی وای کولو واشربو هنی ام بما کنتم کې هر څه وی او نور څه نی نه هغه د پرم الله فرمایل وزوجناهم بحور عینا والذین آمنو اوس د دې نه ذکر د فضل د باری تعالی ذکر کیږي او د شیخ نور الله عمر کدو فرمایلی چې شبیر احمد عثماني صاحب دا قول لې والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان راوړل وتبت وتبعتم ذریتهم ورپسې وکړه دوی جوخ بکو یو زیب کو مونږه دوی سره ذریتهم د دوی اولاد هغه پرز د قیامت به چې دنیا کې د دوی اولاد د دوی نقش قدم باندې روانو ایمان راړلې وو هغه به مسرالته یو ځای شي بیا حضرت شیخ نور الله عمر کدو فرمایله چې ذریت هغه په درې قسمه دي یو ذریت سببي دی چې هغه محبت دی الفت دی لکه حدیث مبارک کې مرাজি نبی علیہ الصلات والسلام خته یو قصر علی صحابي تپوس یو کوم کې یو انسان نیک انسان سره محبت کوي او د هغه په شان اعمال نشي کولای نو دلو په دې باندې څه عوض ملاويږي څه بدل به ملاويږي نبی اسلام وی اولنا المرء مع من احب دوست په خپل داسې نیک اعمال نه دي کړی لیکن یو متقی پرهیزګار عالم دی هغه سره چې نو محبت کوي دی هغه محبت دی وجب فرض د قیامت دی هغه په صحبت کې شي نو دینه مراد هغه څه شه ذریه سببی مشه بیا حضرت شیخ نور الله مرکز وی لکه زمون محبت صحابه سره دی نو چې چا صحابه سره محبت وی نو هغه به صحابه سره پاسیا او کې دنیا کې چا صحابه سره بغض وکړو نو صحابه سب کې بنیا دویم ذریت هغه ذریت نسبی دی پای خو اشکال نشته او دریم حضرت شیخ نور الله مرکدو فرمایل چې ذریت نه مراد ذریت افاده دی چې چا د یو کس نه فائدہ حاصله کړي علم ته حاصل کړي بیا نو هغه به هم پر ورځ قیامت دا غسره بیا او بیا فرمایل د خطیب په حواله سره چې خطیب وي فتكونو ذریه الافاده کذریه الولاده دا سده یا دا عدل دا باری تعالی دی چې شي چې دس اعمال کړ دي هغه پوره پوره عوض او بدل ورته ملاو شي کل امرئ بما کسب رهینا هر یو انسان بما کسب دا هغه کارونو چې د کړی دي رهینو نام انتظار کوونکې د جزاء او د سزا دی چې کم یو انسان څه عمل کړی دی د هغه اعمالو د جزاء او د سزا سره انتظار کوونکې بیا وامددناهم بفاکهه الله فرمایي چې مونږ به زیات کو دوی لرا بفاکهتنم نور نعمتنا میوي ولحم اور غوخي مما د هغه سنا یشتون چې دوی غواړي چې سدي غواړي په جنت کې نو هغه به ته ملاويږي هغه کې به هیڅ قسم د بے فائدې خبرې نه لکه د دنیا شراب چې انسان اوس کی بیا اوته بوته ولي پزان نه پويږي کله یو غر کله بل غر ولي هیڅ نه خبره لیکن نه د جنت په شرابو کې ودا سني لا لغو فيه الشیب فرمایل چې نبی پای کې بے فائدې خبرې ولا تقسیم او نبی پاغي کې د ګناه خبرې لکه دنیا کې چې شرابي شراب اوس کیه بیا څنګه کنزلې کوي اسنه څه کوي ويطوف عليهم غلمان او چورلی به پدوی باندې زی او راضی به دوی باندې غلمانن نو کران دوی داسې خدمت د پاره به الله مقرر کړي کأنهم لؤلؤ مکنون گویا کې هغه ملغلره مکنونن په پرده کې ساتل شوی داسې الله رب العزت بو ته خادمان ور کړی واقبل بعضهم على بعضنا چې کله دوی په جنت تلاړ شي او حالت د جنت هغه نعمتونو نه لذتونه حاصلې یا بیا به دا جنتیان خپل میز کې کینی او تپوسونه به یو بل نه شروع کی واقبل بعضو مالا بعضنا چې کله متوجی شي بعض د دوی نه په بعضو بعضو ته متوجی شي دغه چې سړی په ګډه موړ شنو بیا نور کارونه کوي کنه هغه نور نعمتونه هر څه ذکر کړل چې اوس هر څه وکړل اوس راضي یو بل نه تاسو نه کوي یتساءلون دا یو بل نه څه کوي چې دنیا کې مونږ د الله نه یریدلو د الله نه فرمانیان هم نه کولې د الله د حکمونو نن بغاوت مو کړی فمن الله علينا پس الله احسان وکړ پمون باندې ووقانا عذاب السموم او بچ اوساتلو مونږه اور بچو ساتلو مونږه عذاب سموم دا عذاب گرم نام حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایل مسام څه ته ویل کیږي د انسان د وختو بدن کې د وختو لاندې چې دا ځای خله چوزي ال انسان د پته لګي چې دلته ستنې په شان نری نری سوري دي نو هو البروم الله غزا ده البرو چې احسان کوونکې ده په خپل مخلوق باندې په اعتبار دا جزا ورکولو د اعمالو په اعتبار دا اجابت د سوال الرحیم بیا بیا رحم کوونکې باقی ټول استفهام انکاریه دی پار راځي ام هم قوم طاغون بلکې دا قوم چې دی طاغون سرکشي کوونکي دي دا عقلون دا خبر نه کوي بلکې دوی چې د پیغمبر خلاف داسې خبرې کوي دا د دوی د سرکشي نه خدام ام یقولون ای وای دوی تقولهم د دا د ځان نه جوړ کړی دي لکه قران چې څنګه ماضی واقعات اخبار ذکر کړی دي هغه بالکل سچ او رښتیا ثابت شوی دي اور کم اخبار آتیو بارکی فیصلی شوی دي هغه هم بالکل صدق دي دا سدي دي یو خبر راوړي ان کانوا صادقین کی وی دوی په خپل خبرو کې رښتینی ام خلقو من غیر شیء دوی ممانا حضرت شیخ به فرمایلا من غیر شینا آیا دوی پیدا کړی شوی دی من غیر شینا بغیر د سیزنا یعنی دوی لا دوی خپل پیدا شوی دی دوی خپل پیدا شوی دی ام هم الخالقون یا جنن دوی پیدا کون کی دی صحیح نه اسمانونه زمکه پیدا کړ دي بل لا یوقنون بلکې دوی یقین نه کوي ام عندهم خزائن ربک دا ټول زجرونه دي کنه لکه څنګه چې ماشوم یو کار تا ته خپته ده چې دا تا نه دی کړی ها ګران کاری اته ولې ته تا کړ دې چې نه مني ځکه حضرت شیخ به فرمایل چې معنی دا مکو فل یات مستمعهم چې راتلل دیو کې اوریدون کې د دوی نو دوی اورید دي نه نه الله خو حفاظت کړ دې کله برزي برنه په شغلې راځي ادا سیس غلې واپس شي نو سمانا فل یات مستمعهم مدعی الاستماعی تلک اذن قسمت غیزا دا خو ډیر نقصانی او غلطه فیصله ده چې ځان له لونه نه خوخی او د لونو نسبت الله ته کوي ام له البنات او اي الله دې پارا لونه دي ولکم البنون او تاسو دې پارا ځامن ام تسالهم اجرا ايت غواړي د دوی نه عوض چې دوی ذکر د تانه لري تختی چې ته د دوی نه سوی وغواړي اجر غواړي ام فهم من مغرم مسقلون بیا دوی د ادا کولو د تاوان نه مسقلون درانه کړي شوی دي ځکه نه مني چې تم دوی نه اجر غواړي څه بدله به غواړي ان دوی هغه ادا کول نشي ځکه به انکار کوي نه نه دا نه دي هغه کمزوري کړي شوی دي په سازشونو کې از شیخ په معنا کولا فالذین کفروا بساکسان چې هغه کفر کړ دې هم المکیدون چې مغلوب فل کې دي یعنی کمزوري کړي شوی دي د پیغمبر خلاف د آل حق خلاف سازشونه کوي لیکن هغه په سازشونو کې الله کمزوري کړي دي د قران د آیتونو د احادیثو نبی عذاب قبر ثابتو خو بس دروغجن حافظه نه بودی کنه آی حق باندې چې همیشه الزامات لګي دی هغه خپې ني ټول بی بنیادی ورنه مشران نه تپوسو کی دی علاقې کې مخکې عثماني یو طبقه وا عذاب قبر منکرین پاسې دلیو دی هغه مقابله کړي چا په دی علاقې کې حضرت شیخ کړي وا علما او سره سات ور کړو لکه متمم سي رحمت الله علیه داسې خو بیانونه حضرت شیخ کولا مقابله در شیخی کړي وا د مشران دي او بیا پاسي عذاب قبر نه مني سبحان الله ا دا څوک چې دا خبره کوي غي بیچارهګان ته په پتم نه چې عذاب اندونه ذالک نه مراد څه دي لوجه لوجه دا حکم در بخبل نام دا چې لام له حکم کې لام علت برش الله تا ته حکم کوي چې فصبر فصبر فصبر نو دا الله د دې حکم دی وجه ته صبر وکا دوی مدر شیخ نور الله عمر کدو به مان کولا لحکم ربک کدا لام په مان د اله دی مخکې تا ویلو ادبار النجوم هغه ادبار جمع د دبر اخر شی ته ویل کیږي او دا ادبار دا مصدر دی صحیح شم نو ادبار النجوم تسبیح بیان وا در بخبل و ادبار النجوم او په وخت د شا ګرځول د ستورو چې هغه څه دی سهار موزه حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایله چې د دین د احناف د مسلک تایید کیږي چې هغه څه دی چې ستوري غایب شي سهار موز کوه کنه صورت ممتاز او په اثبات د قیامت به شواهد په ادله عقلیه او نقلیه سره نقلیه به څنګه شي چې هغه تاسو ته ویا فی کتابین مستور وکتاب مستور فی رک منشور چې هغه مراد سو تورات او دې ته دلیل نقلی ویل کیږي دارنګه په بشارت للمؤمنین بالتفصیلنا اور دارنګه صورت ممتاز او پزجر للمنکرین او تخفیف للمنکرین لپاره